بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد الله تعالی دې وکړي چې موږ مجلس دغه څه فضا کې انتها ته ورسي او د مسلې حقيقي شرعي وضاحت په یو ښه شکل مخې ته راشي الله تعالی به د مرګرو موږ د ټولو ذهنونو کولاو کې الله تعالی زموږ د جهادي صف یو پاتې کړي اول دا یو څو ټکي وایم بیا زه خپله کومه خبره چې ما روانه کړې وه هغه مخکې بیا بیایم موږ دا نه وایو یا زه دا نه وایم چې ټول کافران د شکست وخوري او دغه شکست نه پس به بیا د خلافت د امام د نسب د پاره کینو زما د خبرې مطلب دا دی دوباره ته زه وضاحت وکم عالم اسلام د شرقي ترکستان نه والا در مراکش پورې پروت دی ټول مقبوضه دی حالت جنگ یو دی ته وایي چې هغه زمون خلاف د جنگ اراده لري موږ د هغه خلاف د جنگ اراده لرو یا عملاً په یو ځای کې په جنګ کې ښکیلي وو زما د خبرې مطلب دا دی چې عالم اسلام مقبوضه دی د تواغیت سلطه ده په په کوم ځای کې چې مجاهدین متحرک دي مجاهدین لا هغه پوزیشن ته نه دي رسیدلي موږ به وروسته وضاحت وکړو چې هغه امت ته د امت بنیادی لس حقوق ورکي موږ به د هغې وضاحت وکړو صرف دعوه نه کوو زموږ موقف دا دی چې شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله د هغې تنظیم الدولة الاسلامیه د عراق او شام بعضې علاقو کې اثر رسوخ سوا شوی دی خو په هغه پوزیشن کې نه دي چې امت ته اغلب اکثریت د امت ته هغه لس حقوق چې کوم په یو خلاف د خلافت په نظام باندې ضروری وي چې خپل رعیت ته ورکی نشي ورکول زموږ دعوه د موږ په غروسو تفصیل وایو رستو راځي په مقبوضه علاقو کې خلافت نشي قائم کېدلی موږ په مقبوضه شکل کې په غرونو کې په ځنګلو کې په بیانونو کې په جنگي میدانونو کې لا پراتی یو فزام د دشمن قبضه ده په ځمکه د مضبوط حملو په ضد کیو د کر او فر صورت حالم دی یو علاقه یو کله یو مورچه نن ونیسو سبا هفته پسې دشمن ونیسي د جنگ د فتح او د شکست واضح نتایج لا مخې ته نه دی راغلي فتح به ال د مجاهدینو جنگ به ال د مجاهدینو فتح تمام شي چې دشمن فضایي بمبار بند کی د علاقې نه اوزي منطقه د مجاهدینو په لاس کې راشي یو سیستم او نظام معاشري ته ورکی فی الحال لا زبردست جنگ روان دی او مقبوضه یې منګه نظامونه د هغې په لاس کې دي په داسې یو صورت حال کې اعلان د خلافت کول او د خلافت په حواله سویل چې قائم شوه دی غیر مشروع اعلان دی منګه روسو تفصيلات وایو دویم دا د ټولې دنیا د انسانیت د اتفاق خبره موږ نه ده کړې موږ وی چې د بای صحابه کرامو نظریه د کوم نمونه چې موږ ذکر کړل چې د ټولو مسلمانانو اتفاق ضروری دی دا د یو جانب د صحابه کرامو نظر دی کوم دو صحابه کرامو تذکره چې ما د مقدمه ابن خلدون په حواله سره وکړه دا د ابن خلدون روایت ته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ او نعمان ابن بشیر کورستو هغه به د علی رضی الله عنه د دعات د بیعت دعات ګرځیدلی ممکنه دغه اوله مرحله د ایرستنې مرحله اولا زمونږ اکثریت د ملګرو په شمول د شورا په توقف کې وو د خلافت دعات خاص مرګري نو ما د ابن خلدون په حواله سره هغه دغه ذکر کړی چې دغه حضرات توقف کړو نو دا د یو جانب صحابه کرامو نظریه و چې اتفاق د ټولو مشر ته د ټول انسانیت نه ټول مسلمانانو دویم مذهب زه صحابه کرام خد بل خبره ده د دې سلسله د مخ کې بولنه مخ کې یو خبره ده چې کوم شروط د امام بیان شول شروط د امام بعض خبرې د جانبین ترمنځ اتفاقی دي هغه باندې بحث کول چې کوم د دوه طرفونو ترمن د اتفاقی پاغه زه د خپل طرف نه بحث نه کوم البته یو خبره کې ورستو موږ تفصیل کوو چې د خلافت او امامت لپاره یو اهم شرط د خلافت او د امامت مقومات دي په کوم چې خلافت او امامت ودرېږي چې هغه بنیادی لس حقوق دي چې هغه برعیت او امت تورکیا موږ به زه به وروسته دا تفصیلا بیانوم په اومه وجه کې چې شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله په موجوده حالات او ظروفو کې دغه لس بنیادي حقونو نه یو حق هم امت ته نشي ورکولی د لس حقوق نه عاجز دي او دغه لس حقوق چې یو امت ته نشي ورکولی شرعي خلیفه نشي کېدی خو زموږ مودا مدعا دا چې دغه لس حقونو کې به د موجوده حالاتو ضروب کې یو هم نشي ادا کولی الله یې توفیق ورکړي چې ادا یې کړي الله دې ښه مضبوط قوي کی او الله تعالی دې داغه داغه فتوحات او سلسله دلته مراولي داغه د ذات سره الحمدلله څنګه چې تاسو محبت دې دینه سوا زمنګ محبت دې والله بالله ثم تعالی په التزام سره په نوم سره شخصا داغه د پاره په تهجد کې روزانه دعا غواړم دا حقیقت دی نور جهادي شخصیات ور باندې غوانه په شیخ په شمول د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله خدا مسله چونکی شرعي ده یعنی په هر هار کې په هر خار کې چې څومره اهل الحل والعقد وي نو هغه متفق وي لکه په مقدمه د ابن خلدون اول جلد صفحه 111 کې وایي چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو نو خلک په خارونو کې خوارو هغه وخت کې د عالم اسلام ساحه فرخه شوی و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دومره فراخه نه وه او کله چې بیا مرتدین وجود ته راله او طلاقې قبضه کړلې نو داسې منطقه د مسلمانانو په لاس کې وه چې سل په سلو د هغوی په کنټرول کې وه هغه لس بنیادي حقوق یې امت ته شو ورکولی په دې وجه ابوبکر صدیق رضی الله عنه معذوره نه و په دغه وخت کې د مسلمانانو غټ کارونه مکه او مدینه وو په مدینه کې دوه جماعتونه وو مسجد نبوي او مسجد قباء دا د مسلمانانو د آبادی صورت حالو نو ټول عالم دغه وخت عالم اسلام دغه و ټول عالم اسلام نو مقبوضه شوی مکه معظمه مدینه منوره د لا پاتې وو په دې وجه ابوبکر صدیق رضی الله عنه معذور شوی نه و نو مقدمه ابن خلدون کې وایي چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو نو خلک په خارونو کې خواره وو د علی رضی الله عنه بیعت ته نه حاضر کوم کسان چې حاضر نو هغه کې بعضی بیعت وکړو بعض توقف وکړو او وی ویل چې ترڅو خلک په یو امام نوی راجم شوي نوی متفق شوي تر هغه پورې موږ بیعت نه کوو لکه دا مخکې بیان شو دا خو یو جانب خلک کوم چې مخکې بیان کړل دویم جانب خلک صحابه ورأ الاخرون ان بیعته لم تنعقد هغه خلک چې هغه په امت کې د شان شوکت والا خلک وو هغه لا خواره وو صرف مدینه کې نه وو وی هغه لا په ښارونو کې خواره دي نه دي حاضر شوي مګر ډېر لږ او بیعت د خلافت نه کیږي مګر په اتفاق د اهل الحل والعقد سره او خلافت د اهل العدل او خلافت د اهل الحل والعقد نه علاوه د بل چا بیعت او موافقت قائميږي نه او نه د هغه چا بیعت قائميږي چې هغه اهل الحل والعقد وی خو لیکن لګوي دا دغه جانب موقفه وذهب الى هذا دا موقف د چاو دا د عمرو بن العاص وام المؤمنين عائشه والزبير وابنه عبد الله وطلحة وابنه محمد وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج ومن كان على رأيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة دا مذهب د دغه ذکر شوی حضراتو او د هغه صحابه کرامو چې د علی رضی الله عنه د بیعت نه رسټو شوی او په مدینه منوره کې وو دا دویم مذهب د صحابه کرام دریم مذهب چې هغه به د اهل سنت والجماعت عمومي عقیده وګرځیدله ګوره په صحابه کرامو کې د بعض خلکو تفرداتي بعضې یو پنځه شپږ کسان موقف وي خو به وروسته د عمومي امت عقیده ګرځېدلې وي نو هغه اولنی دویم موقف ته موږ ګمراهي نه وایو خو دا وروستنی چې کوم موږ ذکر کړو دا به عمومي عقیده د اهلسنت والجماعت ګرځېدلې ده دریم مذهب د بعضې صحابه کرامو چې هغه به ټول امت عقیده ګرځېدلې هغه دا دی چې جمهور اهل الحل والعقد اتفاق شرط دی نه د ټول امت مسلمه نه د ټول اهل الحل والعقد لیکن د جمهور اهل الحل والعقد اتفاق شرط دی او د دې دریم قول مطابق د علي رضی الله عنه خلافت قائم شوی ځکه جمهور اهل الحل والعقد سره بیعت کړو ځکه چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو شهید کې شو نو اهل الحل والعقد بخارون کې خوارو لکه مخکې عبارت ما ذکر کو ټول بیعت نه حاضر لیکن اکثر حاضر او اکثر بیعت وکړو لکه مقدمه ابن خلدون مقدمه ابن خلدون کې فاما واقعه علي فان الناس كانوا عند مقتل عثمان متفرقين في الأمصار فلم يشهدوا بيعة علي والذين شهدوا فمنهم من بايع هر چې واقع د بیعت د علی رضی الله تعالی عنه ده نو د عثمان رضی الله عنه د شهادت په وخت کې خلک په کارونو کې خواره وو ټول بیعت کې نو حاضر کم چې حاضر نو هغه کې بعضو بیعت وکړو خو دې کم بعضو چې بیعت وکړو د قباضي اکثریت د اهل الحل والعقد لکه الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية صفحه 900 کې وایي چې وقد ثبت قد ثبتت بيعة علي وامامته ببيعة الجمهور من الصحابه قبل ذلك وانقادوا له او په تحقیق سره ثابت شو بیعت او امامت د بیعت جمهور صحابه کرامو سره دا اول وخت نه دا کوم خلکو چې بیعت وکړو دا جمهور صحابه وو جمهور اهل الحل والعقد وو وقد ثبتت بيعة علي وإمامته ببيعة الجمهور من الصحابة قبل ذلك وانقادوا له وصارت له الشوكة بطاعتهم له وبتحقيق ترسابيش بيعت أو إمامتنا علي رضي الله تعالى عنه فبيعت جمهور صحابة کرام سره اول کان له سلطان وقوه بموافقة اهل الشوکه چې د علي رضی الله عنه خلافت په بیعت اهل الشوکه سره قائم شوی وو اگر چې د مخکې په شان یعنی د عمر د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه په شان ټول په نو متفقه لیکن دې کې هیڅ شک نشته چې د اهل الشوکه په بیعت له قوت او غلبه حاصله شوه نو د خلافت د قیام په حوالې سره د صحابه کرامو دغه درې قسم نظریه وه، اول اتفاق د ټول امت، امت مسلمه، دویم اتفاق د ټول اهل الحل والعقد او دریم اتفاق د جمهور اهل الحل والعقد. هذه اوس مقای اوس اوس قضاوت کوو شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله خلافت باندې د خلافت نه په اتفاق د امت سره قائم شوی دی نه په اتفاق د جمهور اهل الحل والعقد سره او نه په اتفاق د ټولو اهل جميع اهل الحل والعقد سره ځکه اهل الحل والعقد رستو براشي موږ به تفصیل ذکر کو چې رهبران د امت علما مشهور علما د امت مخورز او معتمد د امتي او په مسنی امت کې رهبران د امت هم واضح دي موږ واضح کو مشهور جهادي شخصیات هغه هم واضح دي مخورز خلک هم واضح دي نو د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله په بیعت باندې نو ټول امت مسلمه متفق دی نو ټول اهل الحل والعقد نو جمهور اهل الحل والعقد چې کوم اهل الحل والعقد رهبران عالمي عالمي جهادي علما کرام مخاورزه معتمد اشخاص د امت کې اوسه هیڅ هم بیعت نه دی کړی د د بیعت فیصله صرف د ده خپلې مجموعې د ده د خپلې مجموعې شورا کړې ده چې د ده د خپلې مجموعې شورا هیڅ شهرت هیڅ اعتماد او هیڅ رهبري د امت نه لري په خپله مجموعه کې به رهبري هم شهرت به هم اعتماد به هم خو د دې صلاحیت نه لري چې ټول امت مسلمه لپاره قیادت او رهبر وټاکي ځکه ټول امت مسلمه په حیث باندې بالخصوص په جهادي جبهاتو کې اتر دغه شورا دغه شورا د اشخاصو هیڅ رهبري هیڅ اعتماد هیڅ شهرت نه لري په دغه کې مشهور شخصیت په خبره شیخ حفظه الله شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله دی دا ولا وجه چې شیخ ابوبکر البغدادي اعلان حفظه الله اعلان کې شوی خلافت شرعي خلافت نه نه ځکه دا صحابه کرامو دغه نظریاتو سره موافقت نه خوري او صحابه کرام زمونږ د پاره معیار د حق دی دویمه وجه مونږ دوی سوجي خلاصه را ایستل دوی د هرې وجه لاندې په هغه باندې بحث دی شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله ونصره الله خلیفه څه کنه دی چې د خلافت د عقیدې د اهل سنت والجماعت نه خلاف دی خلافت د عقیدې مسله په دې کې عقیده د اهل سنت والجماعت داره چې خلافت قائمیږي په موافقت د جمهور اهل الحل والعقد سره او اهل الحل والعقد په امت کې د شان شوکت او قدرت والا ته وایي چې د دوی په موافقت او بیعت سره مقصود د خلافت حاصلیږي چې هغه قدرت او تمکین دی لکه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې د خلافت د انعقاد او قیام لپاره اتفاق د اکثر اهل الحل والعقد شرط دی اکثریت د اهل الحل والعقد دا شرط دی د خلافت د قیام لپاره دا د سنت الجماعت عقیده ده اهل العل والعقد چې خاوندان د قوت او شوکت په امت کې او وايي چې دا د سنت والجماعت د سنیانو عقیده ده په منهاج السنه نبویه صفحه 363 کې اولنی جلد کې وايي چې واما قول الرافضي ان الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بمبايعه عمر برضاء اربعه فيقال له ليس هذا قول اهل السنه وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد فليست هذه أقوال أئمة السنة بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها رافضي شیعه چې دا خبره کړې چې ابوبکر صدیق رضی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته صرف د عمر رضی الله عنه بیعت یا د څلورو کسانو پر رضا خلیفه او امام شو نو دا د اهل سنت والجماعت نه د سنیانو قول وینا نه ده اگر که د بعض متکلمینو موقف دی چې امامت او خلافت د څلورو کسانو په بیعت منعقد کیږي لکه بعضې متکلمین دوه او بعضې یو وایي خو فلیست هذه اقوال ائمة السنة دا رقم اقوال د سنیانو د امامانو نه دي بلکې د سنت والجماعت د ائمو په نسبت باندې خلافت د هغه چا په بیعت ثابتېږي چې د هغوی په لاس کې طاقت وي قدرت وي په امت کې شان شوکت والی او بیا وایي ولا يصير الرجل اماما حتى يوافقه اهل الشوكه حتى يوافقه اهل الشوكه عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الامامه چې یو سړی تر هغه امام او خلیفه نشي کېدلی تر څو چې ورسره په دغه امامت او خلافت اهل الشوکه موافقه نه وي کړي چې د کوم په موافقه او اطاعت مقصود د امامت حاصلېږي ځکه شیخ الاسلام امام تیمیه رحمه الله به وایي فالامامة ملک وسلطان